الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د غزوه بدر تفصیلی واقعات دا سلسله شروع وا چې بعضی واقعات د دې بدر د غزوې نه مخکې یا میدان کې یا د هغې نه بعد شي سم تیر سیرت درس کې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه بدر جنگ شروع کېدو نه مخکې صحابه کرامو ته وې چې سکسان داسې د جنگ لراغلی چې اراده نه و خدا دې مکی والا سردارانو په زور راوستي نو دی به وجنه نه دی په قصد اراده نه دی راغلی پای کې یو ابو البختری بن هشام یو مشرک دا بنه وجنه د وجه داوا چې اوخو کافر خداوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سنقصان نو رسول اخلاق خو او بل دا کار کړو کله چې د نبی علی السلام خلاف مکی والاو شبی ابي طالب کی دوی محاصره کړی وو سوشل بایکاټ شو او یو کاغذ لیکلی واغه حرم کې ځوړن کړو د بایکاټ نو د دغه معاهده ماتول او ختمول کې د کردار دا کارم کړو نو نبی علیہ السلام یو با دین وجنه دویم زما تر عباس رضی الله عنه بنوج ځکه هغه په زور راوستل شوی بلې د نبی علی السلام په مکه کې امدادم کاو او بل د پټ اسلام امر وړ اسلام بدر نه مخکې وړ دي روس تر وړ دي خو بعضی وای چې د روستو اسلام راوړ او بعضی وای چې نه اسلام مخکې راوړ دی خو پټو نو دوی ځان سره په زور راوسته نو چونګې د اسلام او د نبی علی السلام تعاون کو او که مسلمانی نو بیا خو وجل جایز نو البته جیلیانو کې راغله نو فدیه ته غسته شوی یو صحابي دی ابو حذیفه رضی الله عنه یو حذیفه ابن یمان دی جدا دی یو ابو حذیفه دی دته چې کله دا خبره ورسېده چې نبی علی السلام وی عباس منو وجنه رضی الله عنه ناغه بس انسان دی یو غلط خبره خلنه ووت وی قسم په الله کومونی اولی ده زه خو به ټوکړې ټوکړې دا تور بوله خله کې منډم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر ورسېو دی وی زمون پلاران زامن رونه بجلی کیږي وو د بنو بجلی کیږي لکه دا د پیغمبر تر دی نو زکه حالانکه پیغمبر د دې وجه نه وجه چې تر مې ده د دې وجه وجه نه وجه چې تعاون کو یا دا مسلمان پزور راوست نبی علیہ السلام باندې خپه شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی وته یا ابا حفص دا دا عمر زیلان هو کنیا ایوز رب وجه امر رسول الله بالسيف د پیغمبر د تر مخ به په تور واری کی نو نبی علیہ السلام ته عمر جنانو هوې چې دعنی فلا اضرب ونقو بالسيف فوالله لقد نافق دا د اثر ز په تور وام د جوړ منافق شوی خو بیا روستو ابو حذیفه رضی الله عنه خو پیمانو په دې خبره باندې او بیا معافي مغستا نو بیا به داوي چې دا خبره زما سه د سوخ نو ته وځکه دا ټول د مکی خلکو د دې په مخ کې تر ماما کاکا رورې مړ کېدنه دا وړه خبره خو نه دا غټ ایمان دی صحابه ایمان دې ته ویل کې صحابه خو بیا به وی چې بار بار زه توبه واسم او ما چې دا کوم خبره کړې ده نو بس زده اوس واحد حل دا چې مال الله شهادت را کی ځکه په شهادت ار ګناه معاف کی تر دې چې توبه سه او معافي غوستي نو د بدري صحابیم د زکه بدر کې شامل شي بدریانو تر سمافي او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې مسلمت الکذاب یعنی د نبی علیہ السلام د ختم نبوت د حفاظت د پاره میدان کې چې صحابه جنگی دي دي نو دا صحابي التا جنگ یمامه کې بیا شهید شوه الله ول ورسته بیا شهادت مرګ دغه رنګ عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ او امیه ابن خلف د دې دواړو د جاهلیت د وخت نه تعلقات د تجارت د کاروبار د لین دین عبدالرحمن بن عوف مکی مهاجرو نه د په مکه کې مال دولت جیداد وغیرو نو دی خو ته هجرت کړو نو امیه ابن خلف به ولا غساتل دوستانه چې دا مال کور ته سوکسونه وي او دغه سی بنو امیه ابن خلف سره با عبدالرحمن بن عوف تعاون کو د مدینه تجارت یو شی بل شي کله چې غزوه ختم شوه او غړ غړ سرداران وجلی شو څه قیدیان شو نو دا امیه ابن خلف او د دزوی دی ولاړو خوف او یره ده په پدې کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یې زګر زیدم ما زغره را غونډولې غنیمت مې را غونډو را جمع کوم پدې کې چې زولیدم نو ما خو سر زړه دوستانو تعلق ماته یا ابن عوف اما لك رغبه فيها زما سره امداد نشي کوله دا سوکا مونیسا ما بقیدی کې ادمه چې دا سونه او خان مخان یې ته می ضرورت نشته دا بدل فدیه کې درکم او خان دې نه دی خو ما قید کې کا ځکه چې دا ستا مرګي خنن سیوا دا وجر نه بل کار نه کوي نو په دې طریقه ما بچ وای چې دا خبره ما ته وکړم بس ما زغری مری وګورځول یو چونکی د ما وسر مخ کې نه تعلق او جنگ سم ختم شو نو ما راشه اوس دی بچ کا پس چل قید کې خده د کچې دی وخت کې اخر کې بیا قیدیان دی ول کنه جنگ خو ختم شو نو یې دیو د د ازوي دا دواړه میونی ولو وسره را روان شو د دواړو منځ کې روانو د د پاره چې څوک دوی ته سونه وي وی به کې ما ته وای چې په دې انجن کې من رجل منکم ال معلم بریشه النعامه فی صدری دا څوک تاسو کې دلته د شترمرغ یو بڼه لګولې و په دې ځان او ډیر تیز جنگیده او بل کار نو بس صرف وجل کو لا توره چلوله فیما وتوی چې دا حمزه رضی الله عنه دی د نبی علیہ السلام ترو وی چې ذالک الذی فعل بین الافاعیل موږ سره چې څوکړه دوکړه ډېر قطر یو کوي اسد الله او د نبی علی السلام پیرو د الله زمره په دې دوران کې ما دوی را روان کړی دی زی په څه طریقه بچ کوم چې څوک نه وځي زبس خیت کې براشي او دا و چې سمکه والا او تختیدل نو یا ما لار ورکو بس وسسم جان ختم دی چې تختی په دې کې بلال رضی الله عنه په نظر شو نو غزوړ یارو او خل ټکولر سو سره د کول چې بلال رضی الله عنه څنګه ولید چغه مو نور خلک ما خبره وا بلال نه لا نجوت النجا پریدم خینا پدې کې انصار څخه کسانو आवाज ور ایرالل ایته مم ډیرو وې او بس هغه دان غسنو صحابه او بیا دې ظالم چې بلال سر سکړی دي نو هغه دنیا لیدلی وکنه او ریدلیم دی نو میا توی مو وی عبدالرحمن بن عوف ما ته چې سړی را منډه کا او ډیر غټو لوی سړی او لوی شو منډه نشو وای منډه والي نشو ته دې چې مسلمانان را لګیر چا پیروش زویو ازوی خو مې وته پرې خو ما چې زدوی په زوی شینو دا پلار خو به وی وته چې د زوی غم مکه واغه نشم بچ کوله خو راځه ازوی ولا ملک بیا د پسیشو بیا می دوی ته وی چې دا زما غوړې قیدی دی وی نو ریدل بیا پدې کې وی ما مې ته وی چې خبس پس مکه پروزا وی چې بزمه ک پریوت وی زه په د پاسه سم لاسم چې بچ کم کنه ک دوی په د پتر گزارو نه کی وی دې کې چې سکه بزه په د پاسه سم لاسم نو ډېر غټو نو ما پورا په بدن نشو پټې دی نو یو دو صحابه رالل نه یې دلان دلان په دې تورو نه زو داسي وو خي وو ډیر زیاتی وو وی زما خپم پکې زخمی شو هغه صحابه زخپې زخم به بیا صحابه لیدوي وی چې دا غ بدر کې دې مرګرو له خوب کړي دو صحابه وغي دلان دي نوالو یو حباب ابن منذر او دیم خبیب ابن یساف د دواړو لاندې نه ډیر خراب کړو او بیا دا یو صحابي نه خو دا خبيب خبيب ابن اصحاب د ډیر والو خدای وی دی امیه چې ما به گزار کو نو بس د په ما یو گزار وک زما دا اول اوت مضبوط سره بیا نبی علیہ السلام غوله هغه رالا په لاس ماس یا دمو کو نو جوړ شو په دې طریقه باندې امیه بس پزې سور شو مړ کړی شو دغه سی بل واقعا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه داغه د زوی د عبدالرحمن رضی الله عنه راغله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن بن ابي بکر دغه وخت له مسلمان نو د بدر په وخت ځکه چې پلار ابو قحافه رضی الله عنه له مسلمان نو بیا فاطمه کا په ورځ باندې مسلمان شو نو د دیم داسې منس کې خبرې شوې وي او د لا مسلمانانو یو ورځ د پلار ورته وی چې زما غمال او دولت دې سکه خبيزه نو دوته شعر وی او په شعر کې جواب دا ورک چې ستا مال ختم دی صرف د یو اس پاتې دی بل دی تور پاتې ده او ستاغونته عیاذ بالله گمراه بوډا به پیوجن نو مطلب ته گمراه شوی ابو بکر صدیق ته ویګا نه نوی دین دی اختیار کړي نو بیا د بدر په موقع باندې د دوی عام نه سامنے شوی و نورستو دا غینه پس چې عبدالرحمن رضی الله عنه بې ایمان راوړو نو پلار ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې بدر په جنگ دوران کې تز بالکل زما د توري دلان دی راغله خو ما وی چې را پلار مې نو سمېتونه او قسم په الله کته زما د توري لاندې راغله ما ستاسو زیواله لیاز نه سه ناسې چې بخلک دي صحابه کرام دغه سی واقع د ابو عمر رضی الله عنه هوش د عمر رضی الله عنه مامو عاص ابن هشام ابن مغیره اوله مخله را بس په توره وتر اخلاص کړ په غزه مردار ک حالانکه خپل مامه ولی د پیغمبر او دین مقابله کې راغلی دغه رنګ یو بل صحابي دی او کاشه ابن محسن الاسدی رضی الله عنه دا صحابي دی چې نبی علی السلام ولزیر ورکړو پاغه او یا زره کسانو کې تمه چې زما امت کې به بي حساب بي کتاب جنت ته ځي بي حساب بي کتاب دا غو کاشر زیلان هو دی وی وی ما جنگ کو کو کو ډیر کافر مې وجل خو تور مې ماته شو نبی علیہ السلام ترالم یا رسول الله تور ما تشوا او تور قاسم کمې وي وی نبی علیہ السلام را لې او لخت راکړه داسې هم والا وی هغه لخت نه د پیغمبر معجزه و د صحابي کرامتو ته کسبینه د اوسپنی تور جوړ شو ای بس به باغی چنګ شورو دغه تور ما سره ډیره زمانہ و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت کې مرتدینو سره چې کلا جنگ کېده نو پای کې بیا د شهید شوی هغه تور وسر دغه موقع باندې هم دا سه ګڼ واقعات د بدر د صحابه کرامو د ایمان او د غیرت مصعب بن عمر رضی الله عنه ده دا صحابي دی چې نبی علی السلام مدینه ته اول معلم لګره او ډیر د مالدار کورنۍ او نوجوان او ډېر عجیب دایش زندگی تیرول اسلام نه مخکې خو چې اسلام راوړو نغمال دولت ارسته مور او خاندان ماغش نو بیا په یو کمبل کې مدینه ته تلو هجرت کړو اوهد کې بیا شهید شوه دنو یو کمبل کې دفن شوه صحابه نبی علیہ السلام ته وی چې سر ول پټو خپې ښکاری خپې پټو سر ښکاری سوق نبی علیہ السلام می بس سر ول پټ کې بده خو ولا واخ سرګړې واچه دا مصعب بن عمر مدینه کې چې څونه تعلیم او دعوت خور شوه د دلاسه د بدر کېو د جنگ نه بعد دا قیدیانې تړل خلکو نه انصاری صحابي لګیا دی د مصعب بن عمر رضی الله عنه ورور دی ابو عزیز بن عمر هغه تړي دې په داسې تیرې ده نس ایمان دې صحابه کنه عجیب ایمان نه ورور پردې انصاری دې مهاجر دې انصاری تړي چې داسې پیرې دن ورته خکلک لکه وتاړه زکه مور مالدار ده نو خډیر لوی فدیه بدل درکې او په دې بخلاش نو یې ضرور وتوي مصعب بن عمر چې ډیر افسوس احازي وساتو کبي زما بارک ته زما رور دا وصیتونه خلکو ته کوي او ته نه ته زما رور نه زما رور ده انصاری صحابیه ما رور داله ځکه دا مسلمان دی د اسلام رور وي ته مرور ته په حالت کفر اسې داسې ایمانونه یې کنه دا خلک چې جنت ته نزي نو جنت ته بسوک زی اخر صحابه چې جنتیان نه نو سوک به اخر بیا جنت لوی خلکو صحابه ابو حذیفه رضی الله عنه هغه صحابي دی چې خبره د خلې نه وته بدر کې کله چې دا کافر وجل شو نو نبی علیہ السلام حکم کړی چې دا داسې راکاږي خو یو شړک وی وغه ته غورځه ځکه دا کافر په اعزاز طریقې سره دفن غسل ني بزا به صرف خوره پیاړه نه حالت راکاږي نو د د پلارم پکېو عتبه ابن ربيعه عتبه ابن ربيعه نه د پلار د ابو حذیفه رضی الله عنه نو ته چې د صحابه یې ول پلار راخک او سردارو د مکه نو د په مخ باندې سه خپګان اثر نبی علیہ السلام ولیدل نبی علیہ السلام دا خیالو جوړې دی د پلار په وجلو خپه دی چوګره دی را پلار وچ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کولې خپه په دې چې پلار دی وجلش او ته رسول الله نه په دې نه خپه په دې خپه نیم چې زما پلار او وجلش خپه په دې چې زما پلار ډیر لوی قدرمن سړیو سردارو عقل منو په خبره پوهه ده زما د امیدو چې د عقل مندي او برباداری او صبر بده اسلام تراکای ځکه عقل من سره حق پیژني او حق ته بیا راځي خو مال خفغان بدی راځي چې د ایمان توفیق ملونه شو په کفر باندې مړ شو بده خپه دا په کفر باندې مرګ باندې خپه نبی علیہ السلام یې بالکل خه خبره دی وکړه او ډېر دعاګانې وته وکړه چې لکه ته خو خه کلک ایمان والے په دغه نه خپه چې مونږ وجلې ده په دې خپه چې د ایمان نه بغیر لاړ دا سينورم ډېر واقعیت شیو نبی علیہ السلام د دې جنگ نه بعد درې ورځې دغه بدر په مقام باندې ایثارو دا به د نبی علیہ السلام طریقه او عادت مبارکو چې کله به غزوه شو نو درې ورځې به الته ایثارې ده دې د پاره چې سکونه وی چې لکه او تخت میدان پرې خو نو درې ورځې به نبی علیہ السلام او بیا به الته انتظام ارسه برابر کړ نو بیا به واپس مدینه ته لاړ نبی علی السلام هم دغه سې درې ورځې تیر کړې اکم مشرکان چې په میدان کې مردار پراتو نبی علی السلام راغی او تو درې هو ته وی تاسو د خپل پیغمبر تاسو د پیغمبر خپل قبیله او قوم وې نو تاسو خپل قبیله او قوم تکذیب کو او پردو خلکو به ایمان وروړ بارانو او تاسو زه د کلی نو وستم قامیان مې وې او بارانو پردو خلکو را سره امداد وک دا نبی علی السلام دې د دې د باروي چې څوک دونه وی چې وګوره د پیغمبر خپل قوم وچ ځکه دا خبره یو سړیو امیه ابن سلط دی سړی کړي و کله چې د بارو چرته شام علاقې ته تلو چې راغې واپس خبر شو چې بدر کې دغه سی وجل شوی نو دا خبره کړي و حالانکه سړی ها شاعرمو داسې زاړه کتابونه مطالعه وغیرہ هم کړي و او عقیده کې په توحید ځکه چې شرک نه کو د مشرکانو په دې شرک به رد کو او اشعار به وی نو هغه اشعار به نبی علی السلام اوریدلم ځکه اشعار توحید بارکیو په مشرکین مکه به رد کو د دې په دې شرک یعنی فطری معاهد غونته نو نبی علی السلام بچی د اشعار اوریدل صحابه وو ته وی چې امیه ابن سلط داسې وای نو نبی علیہ السلام به امن شعره و کفر قلبه شعر مسلمان دی خزړې کافر دی نو دغه امیه ابن سلط چې کله شام نه واپس راغې نو د بدر غزوه شوه نو خبر شو چې قوم هو وجلې شو نه دوی یره دا پیغمبر نه دی کدا پیغمبر وې دا قوم به نه وجه نو نبی علیہ السلام دا خبر په دغه مقدې د پاره وکړه چې څوک دونه وای ځکه چې ما خو خپل دعوت کو ما خو بدی مهنت کو چې نه منی نوس او ما پسې رالل او بل دا و چې د په دې تم امیدو ارشتیا بل دی ها نو د دا خبره کړې و نو نبی علیہ السلام زکه په دې مقدمه وې چې لکه تاسو ته ما دعوت درک تاسو زما خپل قبيله او قوم و نه منو پر دورا باندې ایمان راوړو تاسو د کلی نو وستم او پر دورا سره امداد وک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی باره کې حکم وکړ چې دا مړی د مشرکین ټول کند او کوي تراکای کلیبی بدر ورته وي کلیبی بدر بدر بدر دی زید او کلیب قلیب دا کوي ته وي د کوي ډیر نمونه دی عربی کې قلیب هم ته وي کلیبی بدر نال ته ویرا کاګه نو دی راخ کلل او نبی علیہ السلام بیا راغه په دغه کوي باندې اودرید د یو یو نوم به غستا لکه ابو جهل او دبا شیبا یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان اے پلان کی د پلان کی زویا ابو جهل او دبا شیبا ایسرکم انکم اطعتم الله ورسولا څنګه دا خبر اوس خوخوي چې الله او رسول باندې ایمان راوړل مطلب یې نوس بارمان وکړي چې ارمان الله رسول منلې وي خو بس وخت ور باندې تیر شو په دې کې دا خبرې کولې عمر رضی الله عنه ولاړو او ته یا رسول الله اے دا الله پیغمبره ما تکلم من ما تکلم من اجساد لا ارواح لها هغه جسمونو لاشونو سره خبره کوي چې روح پکې نشته روح چې پکې خو نینو هغه بیا خبره نه اوري ور صحابم د عقیده ده چې مړ خبره نه اوري مړ شو بیا خبره نه اوري روح پکې نشته بخاری روایت ته مشکات والام نقل کړي چې من اجساد لا ارواح لها روح ته وته نه تو سر خبرې نبی عليه السلام وتقسم وقال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما انتم باسمع لما اقول منه قسم په الله چې زما روح د کم الله په قبضه او قدرت کې ده ستاسو نه زما دا خبره دی خوري دی بخپوي او بل روایت کې دال پارازی مان تم به اسما منه ولکن لا یجیبون ډیر خوري خو جواب نشي راکو نو دا نبی علیہ السلام سره خبرې کوي او وای څنګه وسر خبرې کوي چې هغه کې روح نشته مړی دي او نبی علیہ السلام بیا وینا خیوري جواب نشي راک نو اصل بیا بخاری کې د ابو قتاده د قتاده قتاده تعبیر رحمه الله دا قول له وې دا څه چل شو چې پیغمبر وسره خبره کوي حالانکه خبره هم دغه چې کوم عمر زینانو وی اصل وجه دا و چې احیاهم الله حتا اسمعهم قوله توبیخا ونقمتا وحسرتا و ندمن و تصغیر الله دی را جمع دی کړه دوباره لک سات د پار په دی باندې ته دا خبره وره دی ته د زورنې د پاره د سزا د پاره د افسوس د پاره د خپېمانتیا د پاره د ذلیل کولو د پاره دا الله دی تر جمع دی کړیو نبی علیہ السلام او مشکات والا دا حدیث روایت په باب المعجزات کې رانه ګل کړي سم مقصد د پاره چې دا معجزه ده دغه رنګ هم دغه رنګ سلف علما څوک دا وایي چې دا د نبی علی السلام معجزه وا نو د مړو سره خبره دا ده هر مړی سره نه خبري کیږي او نه اوري خدا د نبی علی السلام سره په دې موقع معجزه دا مشرکین بیا چې کم پاتې شو او تختیدل مکه ته ډېر ذلت سره زر کسانو پینځه نه نیم سوا زر نو او یا پکې وجلی شو او یا قید ترال نو دا باقی تختیدلی نو ډېر په ذلت سره روان شو وی منډه والے چې راتلل نو په ډېر لوی تکبر او په یو ترتیب راغلی چې تلل نه ګډ وډ څوک په یو وادي او کند کې منډه څوک په غل بل ډېرې خطلې او بس په بد حل روان اولنې چې وی مکه ته نه نوته هغه حیسمان ابن عبد الله الخزاعی ده حیسمان ابن عبد الله خزاعی دا مکه ته ورسید قریش ته خبر ورک د چور سه خلکو دي تاسو کو ما وراکا څه خبر ده څه چلو شو او ته به عتبه او شیبه او ابو جهل او امیه ابن خلف دا ټول وجلیش لولې سرداران او نور مشران دا چې ذکر کړ ابو البختری دا چې مخکې ما ذکر وکړو هغه چې دینو هم دا خبره وکړه نو دی دا سناشنا خلکو غاڼه په دې کې د امیه ابن خلف زوی صفان بن امیه نو تلې هغه مکه کې پاتې شو نا حتیم کې ناستو نو چې ته خبر ورسې نو قسم یې وخوړ چې دا خبره نشي کې دون غړ غړ سرداران څنګه مري ټول په یو ځای خدا کم خبر چې دې سړی وروړې دا ماته لیونه ښکاری البته زور شه زما ته پوسټ یو کې دې زما مې یادې چې مړ دې حالانکه زه تلم نه نو خلکو ته پوسو کې چې لکه صفان بن امیه باره کې سوی او نه هغه جام دی د حتیم کې دی نو بس بیا ورته وی چې ستا پلار امیه ابن خلف او ستا رور ولید ما په خپل سترګو لیدل چې وایجل او جلی شي نو بس دی باندې دا ډیر لوی بدو لګي د دغ خپل کپڑے اوش لیولې او دغه مو دا ده ابو رافع دا بیا مسلمان مکه کې دور کې پټ مسلمانو د نبی علی السلام آزاد کرده غلامو ابو رافع رضی الله عنه د مکه کې پټ اسلام راوړیو دم عباس رضی الله عنهم او ام الفضل د عباس رضی الله عنه خزه مشرکین نه اسلام پټ کړو دا یو غلام کمزور و د ما غشي جوړول د زمزم په خوا کې یو کوټګه غونډي واغې کې ناس ام الفضل امر سره ناس خبره اترم کوله چې دا خبره مورد نو سخ خوشاله شو دواړو دا کارو شو سړولې شي کس ورک پدې کې ابو لهب د مرض بیماری د وجې نو تللی نو ابو لهب چې خبر شو نو راغی نو خلک تیر راغون شو نو د تپوسونه شروع کړه پدې کې ابو سفیان بن حارث د نبی علی السلام د تر زوی ناغه نه تپوسو ابو لهب ورته وی راشه څه خبر ده او ته دغه چلو شو خلک هم راجم شو او ته عجیب خبره وکړه چونکه دیم تلو ابو سفیان ابن حارث نبی علیہ السلام تر لا مشرک بیا رسو ایمان راوړ دو ته وی چې دا کم خلک وجلی شو یا شکست وکړو دی ملامت نه دي ځکه یک دم داسې چلو شو چې بس مونږه د مؤمنانو تشاکړه به چې څنګه دوی خوخه واغه سی وجلو څنګه چې خوخه واسه قید کولو با اسانه او ایزه قسم خورم دا خلک ملامت کول به کار نه دي ځکه صدا سي سړی راغلیو چې تک سپینو اسمان او د زمکه ترمنځ الوتل برګ برګ اسونګ وسره او په دې جنگ کې ډېر لوی hebat جوړ کړو په دې میدان کې اصل دغه خلکو مو وجلی وی دا خبره بورافی ما ورې دی وی ما وی تلک والله الملائکه نار پسې فرشتي راغره دلګانو وی زوس خوشاله چې هغه وره دل ډېر سخت غوسه شو د کلوې سردارانو مونږ ابو لهب وی رامنډ کړو ایزناستم بزه غلامو وی په ما راغه حسین رونه او سپېړو وی داسې پړ مخې را غورځو چې را غورځو لمې ما په ور ټوپ کړې ازه هو روس اخر وخت یو وی چې یو بل تور پرزول باندې ورلو نو هغه پهلوانو زه کمزور نه زیرو غورځو او په دې سینه راته کې نازې کې مې فضل چولی دم نو یو غټ باڼس پروت نو یا الله په دې سر وو چې لاندې ورس او ډېر بد ردی ورته وي بے غیرت ته کمزور باندې هغه کې داسې ملامت او درې ځکه عربو کې دا کارو چې په خزه به لاس نو چته بیا اور وځي بعد په ابو لهب باندې دانه راوخته د دې بدر د دې واقع نه پس ایت به عادسه ادا سه خطرناک دانه وا چې دیوی دینه سړی مړ کیږي او کوسو کورنی دی شینو هغه ته منتقل کیږي نو دغه سه حالت کې بیا الله ابو لهب مردار ک مکی والا ټول کورونو کې هر کور کې یا یو یا دو مړی دی یا پکې قیدیان دی ډیر لوی غوا ده جړاګانې کوي کم چې مشران او هغه جرمانه ولګول پابندي جړه باندې کوي مسلمانان خوشحالي جړه ما جرمانه ولګول پابندي نه هغه ولګول نو دای چې دا سړی باندې سغم راشي او جاړي نو زړی تشي کنه نال ته بیغم هم دی او جاړه بم نه نو بس خټ کېدل دې کې ابن کثیر وای تفسیر ابن کثیر والا وی دا د الله بل عذاب چې جړام به بند شو زړه سپک نشو پدې کې یو بوډاو نو دا هغه دو ځامن ام دې بدر کې وجلی شیو نو پابندی لګلې لګېدلې وا پستور ګمړوندو نو دې موقع کته چې موقع ملو شي لګ زړه سپک کم نو ورځ د شپې د یو زنانه د جړه आवाज راغی نو د خپل غلام ته ول ورشو ګوره پابندي ختم شو کسه کې چل چې زم له ګجاړ اج سړی راغې خزه جاړي ولی جاړي اوخه مې روکا شوی واپس را وته دغه سي داغه اوخه روکا شوی دغه جاړي نو ډېر تعجب او سعشاری وي دا اشعار خو حاصل داو چې عجیب تعجب خبره اوخه روکیږي دغه جړه باندې پابندي نشته زموږ ځوانان مړي دي موږ جړه پابندي ده چې جړلې خوم وې دا جړه انګولا په مکه کې واو پابندي لګېدلې په دې کې غنیمت چون کې ملو شوی نو غنیمت احکام بم راشي چونکه دا اوله غزوه او غنیمت لاس تراغله نو احکام نور راغله نو صحابه کرامو کې د متعلق اختلاف رائے راغله چاوی ير غنیمت زمون حق دی بل ډلوي زمون حق دی بل وینه موږ د نبی علی السلام حفاظت کړي دی حق دی ځکه چې مخکې بداوه چې بس چا بس تور کړي ونه غلوي سوار کړي کې نو د سوره انفال د آیاتونه نازل شي یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول او د مؤمنانو صفات بیان کړل او لسمه سی بارے کې دغه صورت کې عالم انما غنیمتم نو طریقې وخوره پنځمه حصہ پکې د سره د پیغمبري دا سلورو په تاسو ټولو تقسیمي څوک چې جهاد کې شامل مدینه تم نبی علی السلام خبر ولېګا دو کسان مدینه ته ورېګل یا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه چې ته د مدینه بره طرف ته خبر یوس او دویم زید بن حارثه ته د مدینه د لاندې طرف علاقې ته د فتح خبر یوس خو منافقانو يهودو بېمانو دغلطه پراپګاندا کړو افواه پیلاو کړو غلطه چې بس مسلمانان ډېر په تکلیف کې دي او پیغمبر هم وجل شوی دی پر پرشار پرشار دي صحابه کرام ځکه لوی فاصله ده داسې نن په شان دور خونو چې زر زر حالاتونه خبر شي پدې کې زید بن حارثه چې کله مدینه ته راورسید نو د نبی علی السلام په اوخه ناستو قصوا د نبی علی السلام اوخه نو د منافق چغه کې وګوره ما رښتیا وي دا قصوا اوخه چې باندې زید راغې نو معلومیږي دا چې محمد صلی الله علیه وسلم او جل شوی د زکه اوخه چې دینو زید بن حارثه سره اچې را رسیدل مسلمانان غمجن راغ غون شو دي او ته تفسیرات وې او زیره ولا ورکه وته ابو جهل او دوا شیبا ولید دا ټول او یا کسان مردار شي دي مسلمان رق جوړ دي جګ جوړ دي بس مسلمانان خوشاله شو تکبیرونه شروع په مدینه کې خوشحالي شو او اسامه ابن زید وای چې زه چې دنو نوم تلې بدرت یو خو کشرو دیم د نبی علی السلام لور و رقیه رضی الله تعالی چې عثمان رضی الله عنه په نکاح کې ا بیمار و نبی علی السلام چې کله بدر ته تن عثمان رضی الله عنه ته وی چې ته بدر ته مزه یا بززم یا بتزې ځکه چې د رقیه سمباله هم بکار دی رضی الله عنه سخت بیمار و نو تیسار شو اسامه ابن زید وسره ایثار دا د دې تیماردارې د پام نو سامه ابن زید رضی الله عنه وی بسیله مونږه د رقی رضی الله تعالی عنها د دفن نه فارغ شیو هم سنباله کړو چې واپس راتو نو د بدر زیره مونږ تر ورسه دیو جنا عثمان رضی الله عنه مخکې ویلو چې دا بدری صحابه کې بدی وجه دی چې دی بدر ته خو د دې عذر د وجه نبی علیہ السلام ایثار کو مسله دا ده چې امیر کم سړی ایثار کینو اغل غنیمت کی ایسی نو باقاعده بدر کې د عثمان زلانو ایسه مقرره ایسه ورکړی شوی او په دی وجہ امام بخاری محدثینو د بدریانو په لیست کې عثمان رضی الله عنه لیکل دي طریقې سره مدینه ته هم د خوشاله خبر لاړ او درې ورځې بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مدینه ته تشریف راوړو هغه قیدیان راوستل غنیمتونه راوړل قیدیان مبارک څه فیصله وکړو او دا رنګ غنیمت تقسیم نه به ان شاء الله بیا وایو قول قولی هذا استغفر